جناب محترم اجمولي صاحب د ماله جاد نه ګلالی محمد علي پوښتنه کوي چې په کنځلو روژه ماتیږي او کنه حضراتو دا کنځل کول ښکنځل کول سب دا بد بد الفاظ دي دا خلاصه د جواب دی چې روژه نه ماتوي اما ثواب یې ناقص ګرځي علیه السلام مبارک فرمایي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو سړی چې د غیبت پرهیز ونه کړي د هغه رنګه د دا بدو بدو الفاظو مثلا لکه ښکنځل د دې څخه پرهیز ونه کړي په روژه کې نو تنها خوله یې بنده کړې ده یعنې لکه بوده مثلا حیوان اکل و شرب یې پرېښی دی الله جل جلاله هغه ته هم حاجت نه لري چې هغه خوله بنده کړې ده الله خو وایي هېڅ شي ته حاجت نه لري دا اشاره وه دې ته چې دغه روژه د الله پاک محبوبه نه ده چې په هغه کې بد الفاظ وویل سي یا ښکنځل وکړی سي دا ښکنځل مه کوئ روژه نه ماتي اما ثواب یې کموي والسلام